سیدنا عیسی علیه السلام الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل ته استولو د بنی اسرائیل نبیو او الله جل جلاله اغل معجزات هم ورکړو څنګه چې نور پیغمبرانو ته معجزات ملو شیو دغه شان سیدنا عیسی علیه السلام ته هم معجزات ملو شیو معجزه څه ته وایي معجزه یو خارق العاده کار ته وایي چې د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شي. یو دا شان کار چې ا د عادت خلاف وي، عقل هغې ته نه رسي، عقل ا نه مني، عقل هغې ته رسي نه، خارق العادت کار وي او د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شي، دې ته معجزه وایي. نو سیدنا عیسی علیه السلام له الله پاک معجزات ورکړي یو معجزه دا وه چې هغه به د خورو نه مارغه جوړ کو او په هغه کې به پوکې وکړو نو په هغه مارغه کې به روح را او سا به راغه ابه ژوندې شو د الله په حکم سره او بیا به هغه والوتو بل معجزه د عیسی علیه السلام ادا وه چې کله به یو ړوند هغه له راغو نو هغه ړوند به هم د الله په حکم سره ټیک شو دا ټیک کولو والا ذات الله جل جلاله وو او عیسی علیه السلام په لاس به دا معجزات ظاهرېدل همدغه شان بله معجزه د عیسی علیه السلام دا وه چې هغه به مړي به د الله په حکم سره ژوندي کول یو انسان به مړو او عیسی علیه السلام به چې کله ورته ویل چې کوم به اذن الله د الله په حکم سره پاسه نو هغه مړی به چې کم دی ابه ژوندې شو هغه کې به روح او سا راغله